زما عزتمندو الله جل جلاله په دنیا کې انسان ته دولار خودلې دي یو لار د هدایت او لار د جنت دا دیم لار د گمراهی او د ضلالت او د جهنم او دا غیر سره الله جل جلاله د دې دوانو مقصدونه او داغه تفصیل هم ذکر کړل په قران کریم او په حدیث نبوي صلی الله علیه وسلم سره دغرنګي په دنیا کې د دې اولې لارې والا چې لار د هدایت دا او لار د جنت دا د ته دعوت کوونکی په دنیا کې اولیاء الله دی او د زلالت او د گمراهۍ لار ته بلنه کوونکی دعوت کوونکی هغه اولیاء او شیطان دی د آدم علیه السلام د وخت نه چې کله شیطان الله جل جلاله ذلیل وګرځولو جهنمی وګرځولو نو دا وخت نه دا هدایت او د گمراهه لار چې کوم دا هغه هم الله جل جلاله خلقو ته بیان کړی دا او دا هغه وخت نه په دې مخلوق کې دوه قسم خلق دي یو دا اولیاء الله دي چې الله طرف سره بلنه کوي الله د دین او د نبی د طریقې او د دین اسلام د هدایت د لارې څخه خودنه کوي د مولیا او شیطان دي دوستان او ملګری د شیطان چې هغه خلکو ته کفر ترابلی شرک ترابلی د دینه د حیا ترابلی او تر د قیامت پورې ولا دوه قسم خلک په عالم کې موجود دي او د اولیاء الله چې کوم خلک د الله د دین داعیان دي کوم خلک د الله د دین حفاظت کوونکي دي او کوم خلک د هدایت د لارې او د جنت د لارې خودنه کوونکي دي داغو اختتام د نبوت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شوی دا غي نورسته دا غي امت چې کوم دي دا په نقش قدم روان دي او د ټول امت قائد او مشر چې کوم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دیم طرف ته شیطان دی او څوک چې دا عمل د شیطان کوي کفر شرک بدعات بے حیا او بے دینه د خلک رابلی نو د ډلې د شیطان والا دی او قران کریم کې الله جل جلاله فرمایي اولیاء الله دا نیکانو خلق صفات ذکر کړی دی الله تعالی بس داغن الله تعالی فرمایي اولئک حزب الله اولائک حزب الله دغه ډله د الله تعالی دا اور صلی الله فرمایا الا خبردار خلقو ان حزب الله هم المفلحون یقینا الله تعالی چې دوم دیو کامیاب دي په دنیا کې او چې کوم خلک د شیطان په لار روان دي الله تعالی فرمایي اولایک حزب الشیطان دا خلک د شیطان ډله ده دا د شیطان ملګری دي او الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون اے خلکو د شیطان ډله چې دا هم دي تاوانیان او نقصانیان دي په دیوان علماء او غټ کتابونه هم لیکلي په دې صرف په دې لفظ باندې چې په دنیا کې اولیاء الله دي یو اولیاء او شیطان لکه شیطان انسان ته حکم کوي په ګناونو او په معصیت باندې د الله په خلاف باندې حکم آیتونه چې ماول سره په دې کې الله جل جلاله دې اوسو چې زرونه منع فرمایلی چې خاص پر پای کې جواری او له دعوت او دې ته دعوت ورکون کې د دې عمل کون کې دا الله جل جلاله دې د شیطان عمل او ذکر کړل په دعا وایو مقصد شیطان په هر وخت کې په مختلفو طریقو باندې په دنیا کې انسان گمراه کول غواړي د الله د بندګۍ او د الله د اطاعت او د تابعدارۍ ویستل غواړي دا غي مختلفه طریقې دي د عداوت او دشمنی د شیطان او چې کله انسان ان صحیح سوچ والا وي لکه په سورې قاف کې الله تعالی فرمایي چې د قران نسوک نصيحت اخلي فسرین ذکر کړي معنا دا ده لمن کان له قلب هغه انسان چې هغه سرین روانوي روغ روانوي لکه باج علماء ذکر کړی دي چې قالب ذکر ذکر کړی چې د انسان عقل چې کم دی دا په دې کې په دې باندې امام بخاری رحم الله په یو کتاب دی الادب المفرد پای کې مستقل باب ذکر کړی دی چې عقل چې کوم دی دا ذهن او دا دماغ چې کوم دی دا د عقل ترجمانی کوي اصل عقل چې کوم دی د انسان په لور کې په دیو ځبان الله تعالی فرمایي چې لمن کان له قلب هغه انسان چې داغه لپاره صحیح زوی سلیم زوی لکه دا ابراهيم عليه السلام په واقعي کې راځي چې الله تعالی فرمایي د قیامت پر ورځ باندې کوم انسان راغی په دې حال کې بقلب سلیم الله دربار ته حاضر شو په دې حال کې بقلب سلیم چې روغ لوالو جوړ لوالو الته په څیر ذکر کړی دی چې د زړه جوړواله او بیمارواله نام دا مراد دی چې کوم انسان په لکه د الله وحدانیت او د الله توحید دی نو د زړه روغ دی او چې د کوم انسان په لکه د الله وحدانیت صحیح نه وي د الله محبت سره په لکه نه وي د زړه چې کم د بیمار دی او چې زړه بیمار وي حدیث ته چې کړه د انسان د زړه بیمار وي ټول وجود خراب چې کله زړه صحیح وو د د دماغ سوچ فکر د د لاسونه خپې د د اندامونو دا به صحیح چلی او چې زړه بیمارو د کفر او د شرک او د بدینه بیماری پکې و د دنیا محبت پکې او سرکشي پکې و د د د دل او د دماغ د لاسونو د خپونه به سرکشه هغه چې کم د صادري ځل الله جل جلاله د قران نه د عبرت اغستو د شیطان نه د وسوسو دا غد دوکې نه د بچ کېدو لپاره دا زړه ذکر فرمایله چې د چا صحیح لوي او دې او القسمع وهو شهید یا هغه انسان چې د غوږ لري شهید خدای حاضر وي مندا چې کله انسان قران اوري خود ځلنه اوري د لږغونو قران ته ورکه خود لري نو قران کې دا تاثیر شته چې قران د فضل باندې اثر کوي او انسان ته د قران ته ناشته او اته بیان تناسه په دې ځنا غوږ وته نه کیږي د په غوږونو نه اوري په تو د رواج باندې اوري دا د په لاره باندې قران او سنت بیا سر نه کوي چې قران او سنت انسان اوري دا په نیت عبادت باندې باور چې قران د الله کلام دی قران وایي چې کوم دې دیم دا ثوابونه والا دی دل الله ثواب ورکوي برکتونه په نازلوي سو قران ویني هغه باندې الله تعالی رحمت لري سو قران اوري نو اوردن کې وته وایي چې یو شان ثواب دی نو دې باندې شیطان د وسوسو نه سکیږي خلاصي ځکه الله جل جلاله فرمایي چې شیطان کوشش دا دی چې تاسو په خپل کې یو کې بینکم العداوه والبغضاء تاسو مې کې عداوت دشمنی دا غره کې تاسو په مابین کې چې کوم دی ان په ځل کې تاسو څه وسوسه واچي چې هغه دا قران او سنت د سری اړون کې عمل واړون کې کار مقصد دا دی چې الله جل جلاله موږ تاسو نه دوه لارې خودلې دي لار د جنت او لار د هدایت او دین چې کوم دی لار د جهنم او د زلالت لار وسوره بلد کې الله جل جلاله فرمایي وهديناه النجدين الله فرمایي د خلکو د دولار خو دلې دي په دنیا کې الزم د مراد دي دولار مراد دي یو لار د دین دا لار د اسلام دا د جنت لار دا دین د لار دا گمراهه او دغره کې د بيدینه لار د چې دا لار د جنت دا دا لار د سره د جهنم ده په قران او سنت روان شي دا د جنت نه غلاره ده او که د قران او سنت نه الټه روان شي په بيدینه باندې روان شي نو دا لار د جهنم ده دا لار ده گمراهه او شیطان دا غواړي چې تاسو د الله د دې دین نه د صحیح لار نه څه کوي وړل او د شیطان د عداوت او د دشمنه مختلفه طریقې چې کوم دې په قران کریم کې ذکر دي چې الله جل جلاله فرمایي شیطان تاسو د پاره یعنی مختلفه طریقې اختیارې د دې لپاره چې تاسو د دې نه غلار نه واړئ دې لپاره چې تاسو د اولیاء الله د ډېر نه سکه واړی ډېر دین کې الله جل جلاله په تور د تنبیه او د خبردارې باندې فرمایي انه لکم عدو مبین اے خلقو انه لکم یقینا دا شیطان تاسو لپاره عدو مبین دشمن ښکار دی او سورہ عراف کې الله تعالی فرمایي چې انسانانو د شیطان سره دښمنی وکړي ځکه تاسو دښمن دی ځکه تاسو مور او پلار چې کوم د جنت سره وستلې دي د تاسو سره سره ان دښمنی او عداوت دا نو خپل د دښمن سره خپل عداوت او دښمنی ور سره وپاله مړه د په وسوسو کې را نه شي د په هغه کرتبونو باندې چې تعاملونه کوي په دنیا کې کله دشمن خبره په دنیا کې څوک نه ملي و دیو چې الله فرمایي چې شیطان ستاسو دشمن دی دا د خبره بنه ملي دا د پوسوسو دا د خبره باندې به عمل نه کوي خواله چې څنګه په جایز کې ذکر شو لمن کان له قلب او القسم او هو شهید انا هر خبر باندې سوچ کوا په ځل سره چې دا کم عمل زکوما دا کم کار زکوم دا زما د نبی طریقه دا دا د نبی د عمل موافق دی او که زما د دشمن عمل دی که یو د نبی عمل دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دی نو دا چې کم دی دا د جنت او سیده لاره ده او دیم د دشمن خبره او د دشمن وسوسه او د دشمن طریقه د جغل زلالت لاره په دې ایتونو کې الله تعالی د شیطان د عداوت او د دشمنه ذکر فرمایلی دی او د یوسو سیزنه په تور د نومونه ذکر کړی دی چې دا سیزنه چې د عملونو نه دا شیطان عمل دی دا د شیطان کارونه دي کدا کارونه تاسو وکړئ نو د الله د دین نه بواوړې د صراط مستقیم نه بواوړې او په لفظ د ایمان پر ذکر کړی دی یا ایها الذین آمنو ایمان والو کوم ذکر کړو چې قرآنی کریم کې ډېر قسم څه دي خطابونه دي یو خاص مؤمن د فارغ چې ایمان والو چې تاسو کلمه ویل دا ځان تاسو مسلمان غړي هر انسان وای چې زه مسلمان یم ان هر مسلمان وای چې زه مؤمن یم مسلمان یم زه الله بنده یم الله فرمایي ایمان والو چې تاسو ایمان راوړئ چې زما بندګان یې دې سو سيزونو نه ځانو ساتي ځکه دا عمل د شیطان دی شیطان زمام دشمن دی تاسو دشمن دی او په تاکید سره الله ذکر فرمایلی دی انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون یو دلته دی اشیاء ذکر دی چې یقینا دا دا چې ذکر دی دا د عمل د شیطان نه دی دین داغه د ځان بچ کولو د اجتناب فائدہ ذکر کړی دا چې د دې عملونو ځان ساتنو سبد تملاو شي لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ یې کامیابی د آخرت او د جنت مراد ده چې د دې سيزونو نه ځان وساتو نو د جنت هغه کامیابی او دغه رنګ د جنت نعمتونه به تاسو ملاو شي دا حقیقت یو یقیني کامیابی چې کوم دا هغه د آخرت کې کامیابی او نقصان کله دنیا کې انسان د خپل دنیا په نقصان باندې خپکیږي لیکن الله تعالی فرمایي چې دنیا چې دا نو دا د آرام ځای نه دی دنیا د چین او د سکون ځای نه دی په دنیا کې چې کم مسلمان وي دا مسلمان زندگی په دنیا کې دا آرام او د چین او د سکون یعنی دا آرام ځکه نه وي چې د تمخ کې نور چې کم ځای منزل پروت دی په دیو ځای باندې بده همیشه د پاره د صحیح مسلمان ټول سوچ او فکر چې کم ځای خپل منزل مقصود ته وي چې ما باندې بس مرګ راځي دا غنه ورسته قبر ته بزم د قبر له برزخ ژوندګی دا د پورته کېدو پورې د دنیا دا ورانه دو پورې پای کې سزا او دغلنګي سکون آرام دی دا غنه ورسته دا محشر ورځ دا او یا به جنت ته ځم یا به جهنم ته ځم دیوا ان د دې سو دا سوچ او فکر چې کوم انسان کوي دا انسان چې کوم دې د غلطو نه بچي او چې کوم انسان سره د قیامت او د آخرت غم نه وي او د آخرت سوچ فکر د سره نه وو نو د ژوندۍ چې دا هغه نشي صحیح کېږي وزلت الله تعالی د یو څو سيزونو ذکر کړل چې یو څه پکې چې کوم ده جواری ده د شرابو د جواره او د مخلوق د بندګي او د غرنګي د قسمت معلومول په غشو باندې یا په نورو درایو باندې لا فرمایي د عمل د شیطان دی د دې ځان ساتي لکه جواری چې دا په دنیا کې د الله لعب دا حرام دي مطلقاً قران کریم په ډیرو آیتونو سره او احادیث نبوي سره چې کوم ده په هغه کې ذکر راغلی چې جواری کول چې کوم دي دا مطلقاً حرام دي هر قسم هغه لبا چې خلک پاره کې ذکم دی پاغا پیسو باندې گئی او خاص کر ذکم دی باج مفسرینو ذکر کړی دی چې لکه حدیث کې مرادی نرد او شطرنج لکه خلک دلته دا الو دې کې لړو یا د غرنګ بل سنځه بادشاہ غا نرو د بادشاہ لوګو د کسي شه دغه نه مراد څه دی نشترنج یا نور دغه مست مختلف اولو دې چې له العاب دا چې کوم جدید طریقې دي په دې باندې پیسې ګټل او دغه رنګ دالو به کول چې کم دي دا حرام بلکې د له د عاد تفسیر چې کوم دی محدثین او مفسرین دا ذکر کړی دی چې هر هغه څه چې کوم څه د الله تعالی د دین نه انسان غافل کوي هغه څه چې د الله تعالی د ذکر نه انسان غافل کوي دې ته چې کوم دی له د عاد ویل کېږي او قران کریم کې الله جل جلاله فرمایي هغه انسان یعنی بعض خلک به کېدل چې مال اتخذ الهه هواه چې د خپل خواهش نه ځکم دی اعلان جوړ کړی د خپل خواهش نه ځکم دی الله جوړ کړی دی مړه یو طرف ته د الله حکم دی او بل طرف ته د زړه وای چې د سمکه او د څه کوه نو د الله او نه منل د خپل خواهش تابعداري او کړه الله په خلاف کې د خپل خواهش نه د خپل هغه زلغه مرزه نه چې کوم د اله جوړ کو هر لو قسم لوبا چې د قران او سنت نه مخالف یا د قران نه انسان منکې د دین نه منکې دا په له العب کې داخل خاص کر دغه جواریان چې هر قسم باندې وي صبح خودي کوي څوک دا شعر هغه لوبه کوي څوک نور لوبه کوي هغه لډوان مډوان په پیسو دغه باندې بلکې بعض محدثینو ذکر کړی چې دا د سيزونه دي کې په دې باندې انسان د پیسو نګټ او تاوان پکې نه وي نو هم خراب دا انسان دا یو خدای الله د دین نه غافل کوي د ذکر نه غافل کوي د دین نه اړوي دیم دا چې کوم دی سبب د فساد دی په معاشره کې په دیو ځبان دی په ډیرو احادیثو کې دا د کشرانو د اولاد د تربیت لپاره چې کوم دی محدثینو ان دا دا ذکر کړی چې کم یو څه غیر اولاوی وین څه ګناه هم نه وی خپل معاشر چې کم دی بچی دا غن اوسا تا لکه چې کم دی څه څه سره کې ثواب نه وی له لعوی د پای کې داخل شو د واخر چې کم دی د حرام ارتکاب کوي نه دا ته چې کم دی هغه ډېر څه نه د سوي چې قران او سنت په دین کې بار حرام دي خدای وجایز غني چې دا معمولی خبره ده صدای چې به په اسلام کې د کشرانو د اولاد د تربيت مستقل باب دی چې خپل کشرانو له وسه او خپل ماشومان له د اسلام او د شریعت موافق آداب خدا نه کیو او چې څوک هم د سوي چې هغه د سلام او دعاب بے فائدې کارونه کوي نو مور او پلار د مشمشر ذمہ واري ده چې دا غي نه باندې لکه اوس دلته ماښام دا غواړه چې کوم دی لوبې کوي کرکټ دلته اذان ویل شي او جمع مو شي موږ پکې درس کوو درس خلکو ته څه ان فضول کار اخکاری د وزګار خلکو کار دی خدا موږ په ټولو ان خلکو په ذهن کې دا چې دا د الله عبادت دی او د مانځنه دغل ته وځو دا واړه بیان لګي بل ځنه خو نه راځي نو تاسو دلته چې څوک ولاړ وي زموږ سره په جمع کې مشران دقل ته وځي دا لو بچي دقل ته لو بکیلا فوټبال یا کرکټ کوي دلته موږ شوال ته دې چې کم دې کرکټ کوي مشرم متدان وي چې دا څه ولې کې دا موږ پټین کې او دا هم څو زر نه دی چې رسو کو دا اوس واړه دي او خدای په قهر اخته وي په خله دې په دې کار نه کې چې په خله ته د خدای په قهر اخته وي په قهر نه اخته هو اصل کې چې کم د تل بیکار اما شر بیکار دی چې سوچ را کته ته مو چې موږ کېږي او ته فوټبال کې دلته جماعت کې جمع ولاړ دلته جماعت سره په خوا کې فوټبال کې او کرکټ کې دا ایمان سره کمزوري ده دغه کوم تاسو ګورئ چې مثلا باج بچی ته توې چې شلار شه مزدوري کوي کار کوي کسب کوي هغه مزدوري پری دوه دقل تلو به کوي ما خیال چې بیګار ور روټه بمبر نه ور کوي څومره لخت صوبې وهلې چې تما کار لګلې او صدقل تلو به کوي مقصد دا چې څنګه رنګ څنګه د پیسو د دین د دنیا اهمیت د خلکو په ذهن کې د دغه رنګ انسان لپاره کار دی چې د دین اهمیت هم په خپل ذهن کې ورغلي په دیو باندې دی آیتونو کې د هر هغه څه ذکر دی دلته کومه تک جواری ده او محدثینو دا په تفسیر کې لیکلي چې هر له لعب چې د انسان د الله د دین نه منع کوي او هر قسمه جواری چې دا هغه خلک دا خو دي کوي هغه رنګ د شعر او د بادشاہ د لوبه کوي او کبل او لوبه کوي نو دا بعضې سیزونه د سری چې خلک یې معمولي ګڼي ډېر خلک د سری په حجرو کې د شپې لډو کوي زه خو د پیسې دی بل نه ګټو غا چې لوبه کو ځان ته مشغولو دوله سیوای بجې پر باندې لډو کې او سهار دی ودی موز مزلام نه پاتې نو دا خو تاسو چې کم دی ته د دین نه باندې کړی شي یاره په دویم چې کوم دی محدثین ذکر کړی دی چې د ماسوتن د مانځن ورسته د دنیا خبرې کول هم بغیر د ضرورت شرعي نه جایز نه دي ماسوتن چې موږ شي ناغه نورسته به ود کېږي یا څه وکینې نه ادا چا لپاره اجازه ده چې څوک د چا په مابین کې صلح کوي یا چې کوم دی د قران او سنت چاته بیان کوي او درس کوي د دین علاوه د شپې اته کې نه سلام ممنوع د شریعت کې خدای دې شپه الله پیدا کړې د آرام او د عبادت لپاره او ورځ الله تعالی پیدا کړې د زکار او د کسب او د گزاران لپاره په دیو دې چې کوم دی چې شپې ته ودکېږي نه ستای عبادتو کې بخلل لازمي استاد ورځ ژوندۍ به چې کوم د اخر راځي نو دلته الله تعالی فرمایي چې ایمان والو خاص د یو څو سيزونو نه ځان ساتيو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان یقینا شراب چې دي او دلته مفسرینو ذکر کړی خمر ویل کېږي هر هغه نشې ته چې انسان په ذهن او په عقل باندې پټواله راولي نو خمر نه مراد چې کوم دی هر نشي والا سین دی کاغه شراب وي کاغه چرس یو کا پاوډر یو کا بل یو نشوي الله ودا حرام ده دا عمل د شیطان دی دغه نه یو ول مې سر جواری چې په هر طریقه باندې وي په هر ذریعہ باندې چې دا حرام ده ولن تابو بندگی د مخلوق یا بندگی د غیر الله مخلوق بندگی چې کوم دا دا عام عمل د شیطان دی والازلام او قسمت معلوم هو الفغش باندې خپل قسمتونه معلوم یې خلکو په ذکر دي تلو د کرخو ته ګوري چاته وي ته مالدارې کې چاته وي ته غریبې کې چاته وي ته دوه دنه کې چاته وي درو دنه کې دا قسمت معلومول دي دا الله لیکلي دی د علم چاته نشته دی انسان تر باندې دست کیږي لکه نبی رسول الله سلام الله تعالی فرمایي چې پیغمبر ته ته وای ما ادري ما يفعل بي ولا بكم ما ته دې خبر تر پته نشته دی چې ما تر باندې دست کیږي تاسو سره بس کیږي په دې وجه نبی اسلام فرمایي چې د خلکو له خوا لمن دې کدا عمل د شیطان دی فجتنبوه لعلکم تفلحون او شیطان دا ځکه کوي انما یرید الشیطان یقینا غواړي شیطان ایو کې بینکم العداوه چې ورته په منځ تاسو کې دښمنی والبغضاء استاد په دې معاشره کې په خلکو کې په خپل کې بغض حسد راولي په وجه د شراب باندې پس په وجه د کولو د جواره باندې او او يصدكم عن ذکر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون الله فرمایي ويصدكم عن ذکر الله او دا شیطان غواړي چې تاسو د الله د ذکر نه خاص کروانی صلات د مانځنه تاسو منه کی یعنی په دې لوبو سره په ټوکو سره په مشغلو سره که هر لوبوي الله فرمایي په دې لوبو سره الله وایي دا شیطان تاسو د دوه سيزونو نه منکه یو د الله د ذکر نه زم واني صلا خاص کر د مانځنه الله مو تاسو وایي فهل انتم منتهون اے خلق وایي تاسو منکه دن کې د دینو کنه قران خطاب چې کوم څه دی دا عام دی ما او تاسو الله فعل انتم منتهون آیا تاسو د دې عمل نه چې د عمل د شیطان دی د دې نه باندې کېدون کې یو کړي پکار د مسلمان له چلا انده کوم علم راته نو خو بیا باندې کوم الله دې نه باندې کېږم چې کله تاسو حکم دی او په ډیرو احادیثو کې دغه ان شاء الله بیا ذکر کو نبی رسول الله سلام فرمایي چې دغه رنګ دا حرام کارونه کول خاص کر دا جواری چې د کم باب ده او کم دا شعر او د بادشاہ او دغه رنګ دا نور لوبي دي دا څه دي چې انسان په خنزیر په وینه کې خپل الله سن رانکی نو کوم معمولی غړي او نبی رسول الله فرمایي دا چې انسان د خنزیر په وینه باندې خپل الله سن رانکی د جواره او د دې لوبو دا مثال دی مقصد دا دی چې موږ تاسو ته الله جل جلاله کتاب را لګړې د قران او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي سنت تاسو موږ تاسو د پاره صدا ذریعہ د نجات ده او د اسلام او د اسلامي معاشري چې کوم دی اصلاح چې کوم دی دا د مشرانو د پوهانو خلکو سره ذمہ واري موږ تاسو له پکار دی چې دا د شیطان عمل دی چې په خپل هم د دین ځان ساتو به ځای او خپل بچیم د دې سجرونو او ساتو خاص کر د عبادت او د غرنګي دا الله د ذکر او د غرنګي دا سبقونو او د غرنګي دا نور وختونو کې چې د دین چې کوم د موږ تاسو کشرانم بچي او موږ تاسو د دین خپل ځان بچو الله جل جلاله دې موږ تاسو په باندې عمل کوو او چې راکې واو دا وایي